ملت حنیفیت پرو سره چې بنی اسرائیل هم د دې ذمہ دارو چې دوی با د قومي سطح او بین الاقوامی سطح نظام قائمای او بیا امت محمدیه ته صلی الله علیه وسلم دا امت د محمد رسول الله سلام دم دا ذمہ داری ده چې د قومي سره سره بین الاقوامی سطح نظام به قائمای دا تر اوسه پورې چې کم ملک داری او ملګری ونو دا قومي سطح وا ریاست حدا پورې اوس دې زینا خلافت کبرا یعنی د بین الاقوامی سطح د نظام خبره کوي نو دې ایاتونو کې د دې سپارې تر اخره بورې د بین الاقوامی نظام قوانین ضابطه او اساسی بنیادی اصول بیانې اساسی بنیادی اصول سری او دارنګ د دې ضابطه قوانین سری همغه چې دا بین الاقوامی سطح ځکه چې قومي سطح کې ریاست او داغه ذمہ دار مشرته سلطان وي اوس چې کله ډیر ریاستونه شي او ګڼ سلاطین شي نو د دې ګڼو ریاستونو او د دې ګڼو سلاطینو د پاسه بیا یو نظام پکار دی بین الاقوامی چې ګڼ ریاستونه او قومونه دا غي لاندې او ګڼ سلاطین دا غما تحت وي نو دیتا د اسلام په اصطلاح کې خلافت ویل کی او دقه غنو سلاطین مشر تسوی خلیفہ ویل کی او امیر المؤمنین ویل کیږي دا زموږ اصطلاح ده لکه څنګه چې عجمی اصطلاح د غیر مسلمو اسره شاهنشاه ده شاهنشاه څه ته وای شاهنشاه یعنی د بچیانو بادشاه ناغه بین الاقوامی سطح حکمران تاغي سوی شاهنشاه وای شاهانه شاه شاهنشاه شاهنشاه وته ویل کی نو د اسلام اصطلاح سره د غنو ریاستونو غنو سلاطین او مشر تبا امیر المؤمنین او خلیفہ ویل کی اوس گورنرانی دا غي زي امیر دا غبل زي امیر دا غبل زي گورنر داس نو دا به داغه ما تحتی او تابع وي اوس د خلافت په دې باس او باب کې دلتم د خلافت حواله سره پنځه خبرې کوي د دې صورت ختمې دوه پور خلافت حواله سره پنځه امور پنځه خبرې اول ضرورت خلافت خلافت ولی ضروری ده دویم فرض منصبی د خلیفہ فرض منصبی د خلیفہ خلیفہ ذمہ داری سره دریم فرائض معاونین خلافت خلیفه سره چې نور کم معاونین دی او دا خلافت چلی داغي فرایض سری او سلورم اقسام معاونین خلافت یا خلیفہ د دې خلیفہ یا د خلافت چې کم معاونین دي نو داغه معاونینو اقسام سو قسم دي او پینزم شورای خلافت بسې شورای خلافت او د شورای خلافت تعلق بالله کم خلق چې خلافت چلی شورا دا نو داغه الله سره تعلق بیان الله سره به تعلق دا پینځه خبره د خلافت والي سره دلته کوي اول مو وی ثبوت او ضرورت د خلافت خلافت ضرورت سره خلافت ضرورت د پاره د اولنی آیاتونو کې بس باس ده تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتینا عیسی ابن مریم مریم بینات وایدنا بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بس دا سره ضرورت او اهمیت دا خلافت په دې طریقه چوغور الله رب العزت د دې ضرورت خلافت د پاره یو سو مقدمات دي اول دا بعضو انبیو له په بعضو باندې فضیلت ملاو ده یو خبره دا وکړه تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض دویمه خبره هغه دا چې د انبیاله مسالم جانشین او داغینه پاتې شوی امتونه دای مقاتله خپل منځ کی ولو شاء الله مقتت الذين من بعد من بعد ما جاءتهم البينات انبیون بعد خلقو خپل منځ کې مقاتلی کړي نو درېمه خبره هغه دا چې د دې جنگ او مقاتله د دفع لپاره د ثالث ضرورت دی ثالث ولا پکار جنگ ختم کی دا خو لړ مقدمات شو سی تفصیل دار ادا ده چې انبیو ته په یو بل باندې فضیلت ملو یو پیغمبر له الله یو خصوصیت ورکړي بل له بل ورکړي اوس د دې انبیاله مسالم تابعدار چې کوم دي نو هر لاندې ما تحت د خپل مقتدا سره محبت زیاتی اسړوي زما لیډر سره اوچت ته نن سبا هم داسي کې نو دارنګ هر امت وای زمون پیغمبر سره دی اوچت ته نو چې کله د فضیلت دا خبر رااله او هر امت دغه داوا شروع کړه نو نوبت چرته ورسید جنگ تا خامخا د جنگ امکانات رال یوې زماغه بلوي زماغه نو د ټکراو د جنگ چې دغه جنگ ختمولو د پاره عقل دا تقاضا کوي چې یو سالس دی وي چې د قومونو او د امتونو هغه جنگ سکی کنټرول کی دا جنگ شروع دی مذهبونو وجود ترالل ا مذهب بل مذهب یو زما حق دی بل وی زما حق دی بل وی زما مشرغټ دی بل وی زما مشرغټ جنگونه جوړ شو عالم کې اوس عقل دا تقاضا کوي چې یو داسې سالس په کار دی چې دی منځ کې سلو کی یا دوی را کنټرول کی خو سیندی سه وی هغه سالس داسې په کار دی چې که څوک عربي وایي چې دل عربي ورزي که څوک انګریزي وایي چې دله انګریزي ورزي او که دا چا مذهبي جنگي چې د په مذهب وایي اسالس داسې پکار ده یعنی د تمام اقوام جنگ ختمولو د پاره به داسې سړی پکاري چې په دې ټولو پويږي کنه دای پر رهن سهن پويږي دای په زبان پويږي دای په مذهب باندې پويږي نو الا به سالسی وکړي شي دیو جن جج چی قاضي اچې د دوو کسانو منځ کې فیصله کوي خو د دواړو احوالو نه بزان خبرې کنه دا خو نشي کېدای چې لکه ځان نه خبره کړي فیصله وکړي یا د یو نه خبر دی بل نه فیصله وکړي اوبه د دواړو جانبانو حال احوال نه ځان خبرې مسله صدا د دبه موري د دبه موري او بیا دا چې یو یو زبان وای بل بل زبان وای او دله صرف دا یو زبان ورزینو دا یو وره د بل ونه لري دا بل باغې پوینش ځکه سیندی سی وای چې سالس داسې پکار دی چې د خلکو په زبانم پويږي چې د دواړو ووري او که چرته مذهبي جنگي چې په مذهبم پويږي چې مذهبي فیصله ولو کی او وی دا نو مگر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې الله رب العزت هغه ته ډیر کمالات ورکړي او دا منصب بیا څنګه د محمد رسول الله سلام دی نو دا منصب د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا سالیسی د دنیا صرف امت محمدی صلی الله علیه وسلم کولی شي ځکه دوی سره د الله آسمانی کتاب دی علم دی دوی کې دا اهلیت ته ولی امتن وسطا امت وسط ته نو دی دا فیصله کولی شي دا سالیسی دوی کولی شي یعنی د خلافت اهل ها سوګ دی دا نو دا غ ضرورت او اهمیت ته اشاره شي بهرحال دا خبره وا چې د امتونو د قومونو ترمنځ دا جنگ ختمولو د پاره یو زبردست طاقتور بادشاہ پکار دی زبردست طاقتور ناغه زبردست طاقتور نی مگر سو کی خلیفہ یو دویم دا ده د مذهبونو متبعين چې لګیا دي خپل منځ کې جنگ په جنگ شروع دي دا مذهب او دا بل مذهب په جنگ دی عیسایت يهودیت په جنگ دی بل په جنگ دی بل په جنگ دی نو د دغه متبین مذاهب والو دا جنگ رکاولو د پاره یو زبردست طاقتور مذهب هم پکار دی چې هغه مذهب را مخې ته شي او د دې مذاهب دا مسله حل کی نو هغه طاقتور بادشاه چې هغه د دې منس کې فیصله وکړي شي او هغه طاقتور زبردست مذهب چې د مذاهبو منس کې دا جنگ جګړه ختمه کی ناغه مذهب اسلام دی او دغه طاقتور بادشاه هغه خلیفہ دی خلیفہ نه بغیر بل څوک نشي عالمی حکمران نو په دې اعتبار دا د خلافت ضرورت شو ضرورت د خلافت او د دغه جنگ جګړو اختلافات او د انبیو د فضیلت خبره وشوه تلک رسول فضلنا بعض ولا بعض فضیلت ته اشاره او مقتت الذین من بعد من بعد ما جاءتهم البینات اختلاف ته اشاره ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد خو لیکن دا دا چې خلافت به قائمول غواړي نو اله به دغه اختلافات د امتونو مذهبونو ختميږي جنگ جګړې به له ختميږي ځکه خلافت کې دا کمالي چې د ټولي دنیا د خلکو جنگ جګړې مسلې حل شي داسې لګیا دي خپلو کې او چې کله بین الاقوامي حکمرانی رااله نو لاندې ټول ما تحت وخت په قلار شي لکه څنګه چې یو اسلامی ریاست کې مل پام نامان شي نو خلافت کې ټوله دنیا سه شي پام نامان شي دیو جن د اسلام کې د خلافت تصور دی د پاره دی چې په ټول عالم کې امن او امان راشي خلافت دی د پاره او دا سه شوم وا چې کله زمو خلافتونو نو دنیا کې امن او امان دا نن چې کوم د دوی دجالی نظام او گویا کې خپل خلافت قائم کړي د هغه دنیا له امن ورنک ا دنیا په لوی مصیبت او شر کې مبتلا کړ جنگونه اسلحه د اټم بمې دا تحفی دي دچا د دوی د دجالی نظام قحط لګي تنګي د ژوند مسائل دا د توفیق او اسلامی خلافت کې سي امن او خوشحالي راشي ټول عالم لا مسلم غیر مسلم ټول لا نو دا وا خلافتونو کې یوازې مسلمان نه بلکې غیر مسلمم پر امن او په امن او امان دای مسلې مسلمانانو حل کولې او په امن امان ای دنیا کې ژوند تیرو خدا دا چې دا خلافت قائمیږي نو د دې خلافت د قیام لپاره پیسې لګول غواړي کنه مال نو یا ای الذین امنو انفقوا مما رزقناکم مال بل ګول غواړي خلافت به قائمول غواړي مال بل ګول غواړي او د خلافت د قیام د پاره خودو کاری کنه یو د بنیادی کار تعلیم او دعوت دا به کول غواړي نو تعلیم او دعوت باندې پیسې لګي او دویم دی جهاد نو په جهاد باندې مسلګي د مال او جان قرباني لګي نو یا ایو الذین آمنو انفقو خلافت د قیام د پاره با مال لګول غواړي څنګه یا د تعلیم او دعوت د پاره او یا د جهاد د پاره دا خو یو خبره شو ضرورت خلافت دویمه خبره هغه ده سو فرض منصبی د خلیفہ وکړ اصلا حفاظت توحید او نشر توحید حفاظت توحید او نشر دا دې د لیپ ټاپ حفاظت توحید او نشر توحید یا اشاعت توحید دا د خلیفہ سره فرض منصبی دا خلافت خو قائم شو خو زده په دې فرایزو کې ډیر بنیادی فرض سره ادا دی چې د توحید حفاظت دیوشي او د توحید اشاعت دیوشي نشر اشاعت دی یا اوله ذمہ داری ځکه چې دا خلافت خو جوړ صدا پاره ها الای کلمت الله دا پاره کنه دا خو د توحید په بنیاد جوړ دی او ویلیو د مسلمانانو سیاسی نظام په کوم بنیادونو دی ها دا د مسلمان سیاسی نظام یو پدری نظریات ولاړ دی توحید رسالت او آخرت او خلافت دا ټول سیاسی سیاسی نظام دی د مسلمانانو نو پدې کې سو توحید نو او بنیاد دی د خلافت نو ځکه د خلیفہ اوله ذمہ داری حفاظت توحید او نشر و اشاعت توحید دا بکاری توحید چې دینو حفاظت پکار د الای کلمت الله حفاظت پکار دی اده ایت الکرسی کې وته اشاره ده الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم آیات الکرسی مخکې وې خلافت دی له قائمو چې جګړې او هنګامې ختم شي الله وې ک جګړې هنګامې ختموي نو نوري توحید پیلاو کې نوري توحید او کم توحید سیندی سے بزیبه جمله ویله نوري توحید پیلاو کې اور آیات الکرسی والی توحید کا رنگ چړاو کم توحید والا رنگ خلکو باندې چړاول غواړي آیات الکرسی والا آیات الکرسی کې چې کم توحید بیان شي د دې رنگ چړاول غواړي ها خود توحید رنگ چې چړاوي یاد ساته چې لا اکراه فی الدین جبر و بګینی جبر خو نشته کنه ها په زور و به منی نه نه جبر بنی په زور او په خلکو اسلام منل نه نور به د توحید رنگ چړاوه توحید به بیانې خو لیکن جبر او زور زبردسته با پدې کې نه چلی نو دا خوشو حفاظت توحید او د دې حفاظت توحید چې دا ذمہ داری د خلیفہ ده توحید و پیلاوه خو آیات الکرسی والا توحید رنگ بچړاول غواړي پدې کې به جبر ني ورپسې یو خبره بل کوي ومن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا ادا چا نظام دی دا مخکې چې بیان شو خلافت دا الهی نظام دی کنه د الله نظام د دې مقابله کې بل څه دی طاغوتی نظام نو د طاغوتی نظام تذکره وکړه هغه الهي نظامو نو من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقه الهي نظام دا ده چې په طاغوت به انکاری او ایمان به بالله ناغه طاغوتی نظام اشارتن ردم شو البته طاغوتی نظام چې ده اغا د ظلم او د جبر سیستم ده نظام ده د جبر او د ظلم سیستم او نظام طاغوتی نظام د غیر الله نظام چې ځان نه جوړ کړي اوس کاغه د قومي سطح وی او که د بین الاقوامی سطح وی نو دغه طاغوتی نظام به میټاول او ختمول غواړي الهی نظام به قائمول غواړي ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثق دا الهی نظام خلافت سره الله پاک سکول غواړي الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور خلافت او الهي نظام کې دا فائدہ خلق د تیارونو رڼا ته روزي د بدامنۍ نه امن دروزي خوشحالو ته روزي او د دې مقابله کې طاغوتی نظام والا خلق سکی والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار طاغوتی نظام والا خلق درنا نه خلق تیارو ته بوز نن مغرب یورپ چې کم طاغوتی نظام دنیا باندې نافذ کړي او قائم کړي دي د ورلد آرډر په شکل ورلد آرډر د دوی عالمی نظام دی سینوم دی ورلد آرډر ول آرډر باندې به خبرې کوو الغزل فکری کی ول آرډر نه او یا د اقوام متحده په نوم باندې خپل عالمی نظام قائم کړی دی تاغوتی یا د ګلوبلایزیشن په نوم باندې دنیاوی عالمی تاغوتی نظام دا غیم څه مقصد ده دقه ده کنه چې یخرجون من النور الى الظلمات خلک یې تیارو ته نه نس جاهلیت جدید په خلکو مسلط ک دی وی مونږه تاریکینا خلق رانا تراوستل مغرب دا داوا کوي چې دنیا په تاریکه او تیار کې پرتوا مونږ رانا تراوسته مو نه ستاسو تاغوتی نظام خو کار دا دی چې د رانا خلق تیارو ته بوز ولې نه انسانیت تیارو ته نه نه معاشرتی نظام یې وګورئ، معاشی نظام یې وګورئ، سیاسی یې وګورئ، د دنیا انسانیت ته پوزې له راغلی چل نه ورځي. یوازې مسلمان نه، غیر مسلم ته تنګ دي. خو د امریکې او نیو ورلډ آرډر هغه آرډر دی په خلکو چې مجبور دي خلک داسې د اقوام متحده سکنجه کې داسې ګیر کړي دي دا سکنجه ده دا اقوام متحده په دې کې دا خلک دغه سینیولې دي مسلمان غیر مسلم ټول ورنه د دې د سرمایدارانه نظام نه د معاشرتی نظام نه سیاسی نظام نه خلک پوزې لراغه کله به اخلاصي نو خلک په خلکو هغه د تیرو والا نظام مسلط کړي هغه جاهلیت قدیم له رنگ روغن کړي دی او جاهلیت جدید نافذ کړي دی خلق ته تنگ تیری دی یخرجون من النور الى الظلمات نو دا دا خلیفہ دا ذمہ داری او خورا حفاظت توحید او آیات الکرسی والا رنگ چړاول غواړي البته دې کې به جبر ني خدقه د الله والا نظام دا خو نور او رڼا ده مقصد دا دی یخرجون من الظلمات الى طاغوتی نظام د دې مقابله کې ده ناغه د قومي او د بین الاقوامي سطح ختمول دي مټاول دي ځکه د دې کار سره یخرجون من النور الى الظلمات او ورسره د ذمہ داري کې ما یو سره حفاظت توحید نو بل سره نشر اشاعت توحید اغه نشر اشاعت توحید اوس د دې بل رکونه شروع کړي علم تر ال الذی حاج ابراهیم فی ربه ان اتاه الله الملک یو واقعا دویم او کلذی مر علی قريه وهي خاويه علی عروشها او درې مواقعیا و اس قال ابراهیم رب ارینی کیف تحیی الموت دې رکو کې دا درې واقعات دا څه د پاره دي نشر اشاعت توحید د پاره اوم حفاظت توحید او اوم نشر اشاعت توحید دا ذمہ داری ده د خلیفہ دلته دا واقعات بیانې مطلب دا چې د خلیفہ ذمہ دارو کې دا دا چې د توحید نشر اشاعت بکئی او دا واقعات چې کوم بیان شوی دي دام د څه لپاره دي توحید د لپاره دي دا واقعات بیان کړل وی په داسې واقعات بیانولو سره دوه کار کیږي مسلمانانو ته اطمینان قلبي ملاويږي او غیر مسلم ته هم پکې دا فائدہ شتا او په دې سره د دعوت او د تعلیم لار کولاویږي او ظلمتونه او موانع ختمیږي دا واقعات دې لپاره اوس یې واقعات ته وګورئ یو واقعا د ابراهیم علی السلام نمرود سره باس ته پس کې باس هم د الله په وجود او توحید کې دی الم تر ال الذی حاج ابراهیم فی ربه فی ربه دا واقعا یو خداش دویم دا واقعیا د زل د عزیر علی السلام او کلذی مر علی قريه وهي خاویه علی عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئات عام قال كم لبس قال لبس يوما وبعد يوم قال لبست بل لبست مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك ورستوي ولنجلك آية للناس وانظر الى العظام او فلما تبين له قال عالم ان الله على كل شيء قدير دام سره اطمینان قلب توحید د کنه په توحید باندې اطمینان قلب ش د پیغمبر دغه رنگ بل واقع وګوره د ابراهیم علی السلام و اس قال ابراهیم رب رب ارینی کیف تحل موتا قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي اشاعت توحید او نشر اشاعت د توحید به د خلیفہ ذمہ داری وی په دې کې به دوه مقاصدی یو د مؤمنانو اطمینان قلبی ولی توحید بیانوي بیانوي د دې نشر اشاعت کوي سوال پیدا شي لکه دا خو مسلمانان مؤمنان دی پرې د چې توحید کې کلک شي پوه شو اوس په خبره ور توحید بیانېږي کړه کله کله یو مړه دا خټول موحدین شو بس کنه تر کومه به دا توحید بیانوي موږ توحید دا فائدہ ده چې هغه توحید څه شي خراسخ شي او دویمه فائدہ دا ده چې غیر مسلمه د پاره فائدہ دا ده چې کی دي شي توحید نه متاثر شي په دعوت او تعلیم سره نو دا ذمہ داری ده نو دعوت او تعلیم په ذریعہ باندې مسلم د توحید په بیان او اشاعت سره مسلمانانو ته اطمینان قلبی مزید ملو شي استقامت او منکرینو ته فائدہ وشي کې دې شي د توحید دعوت قبول کی نو دا ذمہ داری وا پدې کې دا یو واقعه د ابراهیم علی السلام نو د خبره کړې دوم دقه د الله په توحید باندې کړې سیندی صاحب یو کې دی واقعاتو کې اول واقع د ابراهیم علی السلام او د نمرود ده په دې واقعاتو کې په توحید باندې وای روشنی یا چولې ده هو ګورا و یو غټ کافر د خدای دا وکړي وا او تن تنها یو حق پرس هغه وسره ټکر واغس یعنی ابراهیم علی السلام نو ای ایک تن تنها خدا پرست سے ٹکراتا ہے اور منہ کی کاتا ہے مطلب یعنی ناکام شو فبهت الذی کفر نو معلومه دا شو چې د عقیده توحید ډیر جاندار عقیده ده او عقیده شرک چې ده دا بے جان عقیده ده اور کافر فبهت الذی کفر او د ابراهيم عليه السلام توحید هغه ثابت ش اجهاندار مسله ده نو ګره دا پکې د غیر مسلم خبر رااله یعنی غیر مسلم سبم سي دعوت توحید وی لکه ابراهيم عليه السلام چې د سره باس مباحثه کړي دوی مواقع به د عزیر عليه السلام او کلذي مر علی قريه او درېمه د ابراهيم عليه السلام بیا د ليتمئن قلبي دا دواړه لکه د مؤمن مسلمان د توحید بیان فائدہ خی چې صد اطمینان قلبي عزير عليه السلام هم صد پاره ویلو اطمینان قلبي او ابراهيم عليه السلام د توحید په بیان کې دواړه فائدې شي عزیر علیه السلام واقع کې یو بل فائدہ هم ده چې هغه د نظام او خلافت سره ملګي او کلذي مر علی قريه وهي خاويه علی عروشها عزیر علیه السلام د بنی اسرائیل پیغمبر دی د سفر روانو نو په بیت المقدس ورتیر شي دا بیت المقدس د علاقہ دا تبا شوی و چا تبا کړی و بخت نصر اپر راغله اټول دا کله وطن دا لتاړ کړو کندراتي چې جوړ کړو د چې بدا سي تیریږي وې قتل نو دوی چیرې الله بدا دوباره بیا څنګه آبادای دا دوباره څنګه آبادیږي دا کله وطن نو مر علی قريه و خاويه علی عروش قال ان يحيي هذه الله بعد موتها دا ان د کیفیت د پاره کنه یعنی من دا خو ایمان عقیده ده چې الله به دوباره آبادای خود دې کیفیت بسی په کومه طریقه کیفیت سره د کیفیت متعلق دا سوال د ذهن کې راغلو الله وت عملی تور خو د عملی دا چې فاماته الله میاتام ثم باس بس اغلتا په دې قدس په دې علاقه کې الله تی روح واغس وفاتک عزیر علیہ السلام وفات ش کله سل کاله پس جمدې کو ورته کم لبستا قال لبست من او بعد یوم روز نیمه بینو قال بل لبست مئتام سل کاله تو وفات او یقین د پاره وګوره فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه خوراک سکاک نازک شیو خو خراب شوه نه ده او ولنجل وانظر الی حمارک د خوراک سکاک په نسبت خر مضبوطو خو خر زره زره پروت اډو کیو خو بل خو دا وته عملا الله خو دا یعنی کیفیت وته خو چې دا کیفیت بسنګي ځکه دا د باس بعد الموت متعلقه مسله و ځکه وخت کې وسه خلک د باس بعد الموت نه منکر او الله وته دا خو لچې دا سه باس کوم یعنی جواب دا وشو چې دوباره باس بدا سینې چې لکه اثرنو سوال داو چې دا با اثرنو بیا به نیکه پیدا کیږي نیکه نه بزوی پیدا کیږي زینه بنوسی کړوسی لکه غد آدم علی السلام علی سلسله و بیا دوباره شروع کیږي دا سه باس مې الله وتعالى دا سه باس منی او مقخر راپور د هر هر فرد به راپور ته کی اسلسله وګدا نه دا خدایات مقصد مې ده ته وې خو دلته د د اطمینان قلب د پاره نو نشر اشاعت توحید فائده دادا چې کافر به یا لا جواب کیږي یا به منی لکه ابراهیم علی السلام او نمرود او مؤمن تبا اطمینان قلبی راځي رسوخ به پیدا کی لکه عزیر علی السلام او ابراهیم علی السلام خودلته الله رب العزت جیبه کار کړي سل کاله د وفات کړي دي فاماته الله مئات عام ثم بعث سل کال سل کال بعد را جمع دی کوي دا ولی سل کال بعد خرخ ولده د په مخ کې جمع دی ک خدا سل کال په تیر کړ او دغه سل کال بعد جمع دی کېدل دا د بنی اسرائیل لپاره یو لوی مصیبت شو يهودو لپاره او یو ګورا دا زکا ابن الله دی عزیر ابن الله به وی کنه چې سل کاله بعد بیا جمع دی کیږي نو دوباره ژوند معلومیږي دا چې دا دا کمال نه خالی نه راځي عبادت شروع کې دا عبادت په دې شروع بل عزیر علی السلام کې داوا چې دوی نه تورات دی بنی اسرائیل نه ځای شو عزیر علی السلام نمخ کې تورات ته ځای شو د موسی علی السلام نه بعد ډیر رست راغله نو هغه تورات ځای شو ختم شو ځکه دا بیت المقدس ته بخت نصر وو ولې کندرات کړل تورات ولا زایک بخت نصر پراغره ظالم حکمران نو دی عزیر علی السلام دغه تورات وای د خپل حافظین دوباره لیکلو د تیادو پیغمبر ته یادی کنه نو دوباره ولا تورات وی والي زه هغه حافظین او ته ټول تورات لکه د قران حافظي او کاتب می او ته دوباره ولیکه وته ولیکه داس نو دا دو کمالات داسیو د کې چې او الله سل کاله وفات کړي سل کاله بعد هم دی شو او دویم تورات د دینه ضایع شوی او نه د تورات د خپل حافظین دوباره ولیکه ورکه دوی چې د تو قتل دی خالی نه دی د خدای توب صفته ولا ورک عزیر ابن الله پدیک خو زبر حال سل کاله ما ویلې سل کاله په ځای باندې خو یو کال کې دا کار کېده روس کې کېده سل کاله په ولې تیرې سیندی سے وای د سل کاله مطلب دا د تپوس د دې کلی وطن کړو په دې کلی وطن باندې سره غلې ده زوال زوال راغی نو عروج او زوال چی دا سونه وغواړي سل کاله الله دې رحم وکړي په سیندی باندې او الله دې په رحمتونو وري عجیبه ذهن او عجیبه عجیبه خبرو ته ذهن زیخه او ای دراصل د قومونو عروج او زوال سونه وخت کې راځي سل کاله کې راځي سل کال دا سل کال د یو قومونو د سلطنتونو د حکومتونو د ادارو او د تنظیمونو تحریکونو فطری عمر ده سو کالی سل کال فطری عمر یو صدی ده دا سل کالی زکه دم باندې مله مر سونه وخراوه سل کاله دا عروج بسونه وخواړي دا زوال نه پس عروج دا چې وي ان یحی الله سونه وخ بغواړي سل کاله بغواړي عروج او زوال سلو کالو کې راځي دا وجه دا چې حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چې هر سل کال کې با الله یو مجدد را لیږي اوس په دې حدیث هم پوه شوې ولی مجدد را لیږي ځکه چې سلو کالو کې زوال راغلی نو مجدد را لیږي نو بیا څه شروع شي عروج ا مجدد سل کال دی د پاره ا فطری وخت پوره شوه نو چې کم زوال راغلی هغه په مجدد الله سکی عروج کی او د دې امت اولنې مجدد څوک دی عمر بن عبد العزيز تقریبا هغه 100 هجره یا 100 ایکس 100 101 وغیرہ کې د خلیفہ شوی سل کال نو سل کال بعد مجدد راتل مطلب دی نو دا سل کال د قومونو د حکومتونو تنظیمونو او دارنګ دا تحریکونو ادارو دا فطری عمر ده تاسو ګوره حدیث کې مرাজি دا ابو هريره رضی الله عنه روایت مشکات علی عمران نقل کړي په دې اخیری جلد کې اخیری جلد کې یو باب کې ده اوس مې ذهن نو تیری خو دا ابو هريره رضی الله عنه یا د فتنو کې ده فتنو کې ده غالبا فتنو کې چاوي ماته نبی علی السلام ویلو فتنه براشي نو ده به پناه غوسته چې زه پناه غواړم من امارت سیبیان و راس سبین راس سبین حدیث ده د ماشومانو د حکومت نه پناه غواړم یعنی رسو به خلافتونو کې سي ماشومان او کشران خلیفګان شي دا سیوا دا سه وخت هم راغله د امت کې سلاطینو کې خلفاو کې چې خلیفہ مړ شوی دی او د اتو کالو لسو کالو ماشومی خلیفہ کړي دا سه حالات راغلي نو امارتی سی بیان او بل او پنا واړم د سنا راس 70 راس 70 ستوي ها د اویایمه د سرنا اب یا هم سر څه مطلب زه پوه شه دا حدیث و دې مولیان چې کم ناسي چرته وي مخه دراغلی وړې دورې غټې دورې واره راس سبین څه شعر په دې سیندی پوي کی او ای اصل کې راس سبین دا د صدې پاغاویایم سر نسکوم پنا غواړم دا وری اصل کې سیندی سے وای چې دراصل سل کال فطری عمرې د حکومت د تحریک د ادارو د قومونو بیا زوال راځي خو دا زوال شروع کیږي کم زینا دا د ستر وانه اویایم نه زوال شروع شي زوال کله شروع کیږي په صدې کې دا اویایم نه نو دا اویایم ډېر خطرناک آی صدې کې دا اویایم ني دا دهای دا خطرناک دینه زوال شروع کیږي نو ځکه وای دا نه پناه واړو نو کله داسې وشي چې اویایم نه شروع شي نو که چرتا نا اهل خلق ناس دي نو دا داسې چلیږي چلیږي سلمې تورې شي ختم 80 90 100 کې ارسه ختم شي حکومت ختم شي نظامونه ختم شي تحریکونه ختم شي ادارې ختم شي بس او کچرته دغه وخت کې او خيار ناشتي پوي خلق ناشي په زوال او عروج پويږي نو دا 70 وان کې چې کم زوال شوري کنه زر زر دوی کینی د تجدید کارو کی د مجدد والا کارو کی ای دا سوچ کوي کیا کویا کیا پایا زوال ختم کی او په عروج باندې دا تحریک او اداره او ملک قوم مرواج نن وګوره نظر وسوا چوي ها فارس نظر واچ په یو شینا سوچ پکوي د پاکستان سونه وخت شو 76 سا ها او یایم ادا کنه زوال دې کنه اوس دی وخت کې صاحب اقتدار خلکو او ادارو له پکار دی چې دا دا زوال وخت دی په دې سوچ پکار دی کیا کویا کیا پایا او د زوال نه عروج طرف ته سفر پکار دی د عمل کو قوم په یو سیر روخه چول غواړي ولیکن زمونږ اقتدار والا خلک د ټسنا مسکیږي د سیندی صاحب هغه خبره چې يهود سکول دا زوال او انحطاط په وخت کې علمی مشغله کوډه منتره مولیان په دغه اخته دي او اقتدار والا د کرسي په جنگ اخته دي دې دغه مشغله ده ملک بنه سمېږي زوال نه بنوځي تاسو تحریکونو باندې نظر واچای تحریکونو حالات داري چې سونه تحریکونه دي چې د چا د 70 80 حالت ته نو بس بد حل لري ا چې څوک بصیرت نظر لري پته نه تاسو پويګه نه پويګه تاسو له ګوګور اعلان دي نو تاسو تحریکونو اوه داسي دي شیخ کابل ګرام کله کله داسې داسې دا افسوس د ارمان خبره وکړي ډېر به غریب داسې فکرمند خبره د درد رسو به سر ذکر نه سمای جی دا تسوي ما ته وی دا پویم ډېر خني ځکه چې پویږي نو ځاله بزړه خوري وی دا نه پوی خې چې بس سره خبر نینو ار سره د غټیږي سور سپین خوشاله ګرځي او فکر والا خلک سي هغه چې ګوري د حالات سری نه د پاره ډیر لوی د درد او تکلیف ده مرحله ده چې لکه دا ملک قوم وطن خلق تحریکونه ادارې دا کم طرف ته رواني ناوی دا بیا پریشانی چې کوم هر څه سم دي بازی کنه هر څه سم سم دم روان دي خوشاله خوشالي دا نه ایته پتم نه لګي غریبانانو ته نو بهر حال دا 70 وا چې دا ډېر خطرناک ځای د تحریک د ادارې د حکومت د قوم نو دا سل کال در اصل دغه د پاره ځکه مجدد راځي ځکه دا بیا یې منه پناه غوسته دا زوال شروع شي په 70 80 کې او یا دا عروج باندې بدل شي قسم مجدد او یعنی یا سم لیډر او مقتدر طبقه سوچ فکر والا ناس او په دې پویدل کله کله داسې سو افسوس کم یو شي ته مې داسې خیال شي غټ کنه حکومت ته داسې ادارو ته باز غټ غټو ته کله او دې فارمولې باندې سړی وګوري سړی خپش نو زه بیا کله وایم چې کم ځای په ځای ناشتي کنه ایت د دې احساس نشته په دې پویږي نه چې وروج او زوال سي اثر احساسم خبره ارسه سم دي او خبر نه دي چې کم ځای ته ورسه دا ډیر لوی د افسوس خبري سړی په دې خپکیږي خو بهر حال ادا خبره کوي چې دا سل کال دې د پاره ویلي دي سل کال نو بیا به څه کوي بیا به دا کوشش کوي چې هغه کوتاهیان کمزوریان لری کا او سم او دیو جنا شاه ولی الله دقه ځای کې اوس خبره کوي چې کله د زوال وختي او حالات داسې شینو بیا وسکه بیا و په یو زینیم سمولو کار نه کیږي او بیا فکو فکو کل نظام فکو کل نظام بیا با ټول نظام سره نو بدلول غواړي د پاکستان مسله په یو زید و سمول سره نکیږي فکو کل نظام سر بکی دی لګیا شي هغه ځای سمو دا سمې نه نه پاکستان د الف نه یې پورې تمام سیستم نظامونه او بدلول غواړي ورنه کار نه سمي دی یو ځای سمې بل ځای مغه سروان خیر ده نه نه دا نشي کې دا به از سرینه او لاندې نه بره بیخ نه بنیاد نه بره پورې تمام به بدلول غواړي پکو کل نظام دیو جن اقبال علامه اقبال هم د امت دردمن سړیو کنه امت فکر ور سره هم فکر دا فکر والا خلق ني دا بس دغه درمن دي فکر وار او چې فکر نور بس مزيدي خوشحالي دي او چرچې دي او فکر والا فکر مني اروا اقبال سره د امت د عروج او زوال ډیر غمو او چې دا بد دي زوال نه څنګه وزي او د اسلام د مسلمان نشاتی ثانیه به څنګه وشي نشاتی ثانیه دي ته وي زوال نه بعد دوباره لکه نشات دغی وروج نه په دې فکر و اصل وی ډیر غمو هغه به ویدار وخت سوچ کاو او دا به داسې مجلسونو کې وی یره چرته اهل نظر او صاحب نظر سړی پیدا کم الله والا خپل سوجونه خو مې ډیر وکړل خو اینه دا تاسو کم چیرې د دې نشاتی ثانیه او د دې زوال نه وتلو وروش تراتله حل بسی په دې غور فکر کې وو یو ځل لاهور ته دقه سي چرته نه یو ډیر لوی بزرګ ولی وی راغلو اقبال مصروفیاتو خپل خادم ته وی خادم نوم عبد المجید سالکو هغه ته وی یره دې بزرګ سره خو ملاوي لو دل غواړي او زماغه مسالې حل کې دي شي د سره الله والا سره دنه چرته تپوس کوم خو هغه نن سبا نن سبا الاهور کې اوس روزو لراغلو اخر چاغه بزرګ ته وی چې اقبال دغه سی وی وی چې د خواله برازم دا غروزي پوره شوي او واپسی وا اخر وی راشه اقبال خورانه غي زب ورشم نو زه تا ورای اقبال بد قسمت نه پسینو چرته بارود ابو زر راغې ملاقات لده په ځای نشتا تپوسو کو عبدالمجید ناوی هغه نشتا بیا چرته تله په سف سفر باندې وای ښا دا سیو ک چې اقبال راشي نو هغه ته زما دا یو شعر بو وې بس او زه د نرانم سلام علیکم دا مسلې حل ځکه یو ته اقبال تاسو ته نه دا تاسو کول غواړي نو هغه د فارسی یو شعر هغه ورته وی هر بنا کوهنا کې بادن کند هر هر بنای کوهنا بنای کوهنا کې بادن کند وی هرغه ما ترا ما ته آبادی کنډر چرته یو ځای خخته نشتا بل ځای نشتا روانه دا خسته حال دا وخت په ډیر تیر شوی دی دغه سی آبادی که دوباره ته جوړول غواړي نو طریقه دا ده اول ا بنیاد را ویرا کنند اول ا بنیاد را ویرا کو نه ده دا تعمیر که دوباره جوړه نو سر نو دلان دی بنیاد نه به راخیږي دا بنیاد مو مولا نړه علاوه دغه آبادی سميږي صرف په دیوالونو او غن بنې کیږي ولی فکو کل نظام اقبال نو چراغه هغه خادم متوي دغه سي هغه بزرګ خو سشو یا خلاړ هغه واپس په ملک علاقې ته لاړ خسي ویلی وي ستا په نوم دا پیغام دا یو شعر راته ویلو اجي شه بس وای زما مسله حل شو چې مطلب د امت نشاتی ثانی د پاره بس بکاری اثر نه و دلانی بنیاد د مارسه سمول غواړي کم چې شاه ولی الله فلسفه وا فکو کل نظام نو دقه سي تحریکونو کېم دا دارنګ په ادارو کېم دا دارنګ په قومونو کېم دا حکومتونو کېم دا چې دا به ای وروج راځي زوال راځي بیا به عروج څنګه حاصلېږي نو اثر نو به ارس سمول غواړي په یو ځای نیم باندې نه کیږي مونږ څه کو آبادی خاط سال حاله ده خراب ده د پریوتو خطر ده مونږ ظاهری سره برنګ روغن ورکو خبره خبر. خطر ختم نشو اثر ورځې بعد به بیا دا نقصان کوي او چې کله سره نو بنیاد نه سم شونه بس مضبوطه شو مونږ اول مای په زوال او روج باندې سوچ نه نظر نه لرو او که چرته نظرم پیوی د بازی نیم نه ول ظاهری رنگ روغن ور کوي او وختي خبره حل کوي ان حل نه ده خبر بسی ځان نه داسي اله بسمی کدا نشوا نه ورځ به دا بلډینګ را پروزی سلو کالو ته چې ورسی شي د سیندی سه وای هغه تحریکونه هغه حکومتونه چې داغه سل کال فطری عمر ده د اویایم نه زوال شروع شي کداغه وخت کې صاحب اقتدار خلق او ذمه دار خلک د دې زوال احساسونه کی او د عروج د پاره سوجونه کی نوې فلسفه متعین نه کی نظام او سیستم برابر نه کی نو سل کالو پورې یا اتیا نوی کالو پورې با د دغه تحریک حکومت طاقت ختم شي او د دوی تمام طاقت با په دې فضا کې تحلیل شي او نامو نشان به روک شي ځکه فاماته الله مئتا عام د دې د پاره وی ځکه چلته د خلافت بیان شورو نو ورکه د واقع راولم د توحید د پاره هم د اشاره ته چغره خلافتونه نظامونو غری فطری وخصوري سل کالی نو غری زوال با عروج باندې بم نظر ساته اور پسې دا بل واقع د ابراهيم عليه السلام هم دغه هم دا مضمون دی وایس قال ابراهيم رب اريني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي دا خو دا خلیفہ ذمہ داری و سو خبره وشو یو ضرورت خلافتو دویم فرض منصبی وا چې هغه حفاظ توحید مو اشاعت توحید مو نو اوس درېمه خبره هغه فرایز معاونین خلافت دا بسی د دې فرایز بسی نو د معاونین خلافت ذمہ داری په لند الفاظو کې استحکام خلافت استحکام خلافت کم چې معاونین خلافت دي او خلیفہ سره معاونین دي وزیران مشیران دي بس کوي اوبه دا سوچ غور فکر کوي چې خلافت څه شي مستحکم شي نو کې اداره ده نو د ادارې معاونین به د استحکام سوچ کوي که تنظیم او تحریک دی نو به د څه سوچ کوي د استحکام او استحکام په دوو خبرو راځي دلته صرف دوه ذکر کړي نورم ډيري خو دلته دوه دي یو معاشي استحکام دی استحکام په معاشیت سره او دویم استحکام په علم او تعلیم سره خلافت مضبوطی کی پس معاشی طور مضبوط شي دویم علم او تعلیم په ذریعہ باندې دیو جنا سیندی سے وای ماوینه خلافت دو قسم دی یو اهل ثروت دی او دویم اهل علم دی اهل ثروت او اهل علم پیسې والا خلک او علم والا خلک دا دو خلک اهل ثروت بس کوي اهل ثروت ته مالو لګي استحکام برایش معاشی طور خلافت مضبوط شي مال لګولو سره به استحکام راځي نو دا غي بیان کوي ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه نو دا د انفاق بیان دی خو وو دی کړي دا دراصل د خلافت معاونینو کې کم یو اهل ثروت ته اشاره مال لګول غواړي الابا دا خلافت برابرۍ او دویم دی اهل علم نو د اهل علم بیان کړي دی د دې انفاق په دې منځ منځ کې آیت نمبر 269 کې یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب دا اهل علم شو اهل علم دی او اهل تعلیم دی علم او تعلیم عام کی نو په علم او تعلیم سره خلافت ته استحکام مل خلق علما پیدا شي او تعلیمی یافته پیدا شي نه بدا خلافت سو کی خدمتو کی دا سي تنظیمونو تحریکونو کې مشوا کنه استحکام د پاره دوه خبري مال والا دې مالو لګي د زړه نه سم الا به تحریک کامیابی او اهل علم دې خپل علم خرچ او صرف کی چې په دې تنظیم تحریک یا په دې اداره کې یا په دې خلافت کې اهل علم او تعلیم یافته خلک پیدا شي نه به دا نظام وچلای ونن سبا ما حکومتونو کې هم دا حل له اهل ثروت مال نه لګي سرمایداران نظام او سوچ دی نو معاشیت خراب دی مسلمانانو ملکونو د سرمایدار نظام د وجه ولی سرمایدارانه نظام کې دی چې د فرد ارسلاس کی او فرد ورځ ورځ غټیږي قوم ورځ ورځ غریبي سرمایه دار نظام کې دا کوي یو سو افراد خشي نو ټول قوم تباہ او برباد معاشي تنګي وي او دارنګ اهل علم چې کله کنجوسی شروع کې علم نه خوري تعلیم نه خوري یا دا د ذمہ دار خلک علم او تعلیم لا توجه نه ورګي نو خلک سپاتې شي جاهل نو د ملک او د تحریک او د خلافت باغ دور د چا پلاس کی د جاهلو نو ترقی نک دیو جن دا کلا د ناپوهه د وجې کیږي او کله قصدن مدنداسي وي د فرعون پالیسی وي فرعون پالیسی ایسا کولا اداوا چې خلک ټول عمر سکړیو ما تاسو ساتلیو ایله په علم نه ورک نو چې په علم نه ور کوي ولې نه ور کوي اسنه خلک پوي شي زمانه حکومت وای زمانه مشری لاړ شي صلاحیت والا خلک چرته را مخ کې نشي نه هغه دا کار کوي نه وای دا نقصان دی علم تعلیم د اهل علم او تعلیم والا خواره کې اهل علم صلاحیت والا خلق پیدا شي خلافت او تحریک چلی مخ کې دا بنیادی خبره نو دا دوا ماوینین خلافت شو یو اهل ثروت دولت او دویم اهل علم او سیندی سے به خبره کوي وی اهل علم کی مثال دماغ کی ہے اهل علم سری دا گویا کې د خلافت او تحریک سره دماغ دی دا دماغ او انفاق سره انفاق بمس په مثل د سره بمثل پاو ہے خپیری انفاق سی مال لګول دا خپیری او علم والا سری دماغ دی او دعوت په کیسه شه ده دعوت مثال دعوت ریټ کی هډی ده حمله تیر ده او جهاد پکې سره ها جهاد پکې حدیث کې راځي کوهان ده کنه سر د اوخ کوب یعنی شان او شوکت نو دا شینا پیسہ انفاق دا خپی د ملک نظام او دارنګ د تحریک نظام ادارې نظام پسې چلیږي څنګه سړی پخپوزی نو چې پیسې نو کار به مخ کې او دعوت ریډ کې هړي چې کم تحریک کې یا کم خلافت نظام کې دغه اشاعت توحید د دعوت کار او درید نو گویا کې انسان خو داخلافت او تحریک خو برای نام شته خو حقیقت کې څه ده مرده ده ولې دا چا چې د ملا تیر ماټ شي بیا په کټ پروتي کنه اسی بس اسی ژوند دی نو ریټ کی هډی دعوتی نو مون خلکو دعوت پریخي او درم اسه ده علم او اهل علم سری دماغ دی کله چې تعلیم یافته او علم والا خلک په یوه اداره کې، په یو تحریک کې، په یو خلافت او نظام کی، هغوی به سوچ کوي او به نظامونه سموي، د بهترۍ سوچ او جهاد سی هغه د حکومت دپاره او د ملک او د خلافت دپاره څه دی؟ شان او شوکت دی، په دې به یې دبدبه برقراره وي. اګو جهاد ختم شو دبدبه به ختم شي نو دا شي نه دي نو دا فرایض د معاونین خلافت او بیا په انفاق باندې بیان او تفصیل لې بیا یو مسله وروړي د انفاق په دې باس کې د سود حرمتي سود د سود بیان کې د سود د حرمت بیان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا او دارنګ يمحق الله الربا ويربي الصدقات او دارنګ په لم تفلو فازنوا بحرب من الله ورسوله دا دا سود بیان راوړ ولی دا سود در اصل مخ کیوې استحکام خلافت دا د معاونین خلافت کارو په معاشیت سره او په تعلیم سره سود چې ده دا د استحکام معاشیت ضد ده په دې سره معاشیت خکیږي نه معاشیت سکیږي تبا کیږي نن د دنیا د سودی نظام د وجې نه دنیا معاشي نظام سره برباد دا ګرانی دا د پیسې او تار چړاو چې دنیا کې شروع دی ډالر اسمان ته خطر کوشو پاکستان پیسې لاندې را غورځي دا دا د څه برکت دی ته پته ده دا د سود سودی نظام ملکونه لګیا دي دیوالیه شو وجه سره سود دا د معاشي استحکام ضد دی بالکل په دې سره تبعی راځي نو دا سود تذکره دی د پاره وکړه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقه وا چې معاهده به کول قبایل سره نو د سود د کاروبار نه منع کوله وته وی کنینو معاهده منسوخو او دا الفاظ بوګ د نبی علی السلام من اربع منکم فذمه الله بریا چاچه سودکو بس د الله زما زمو معاهده ختمه معاهده بنی د عمر جلانو دور کې ما ویلو نجرانی سایانو اغي ته اطلاع رااله چې ای سود کړي سود کاروبار شروع کړي دي سودی لیندین شروع کړي دي او پای کې ملوث شوی دي او سر معاهده ختم کړه او دقه عیسایان چې کم سود کې مبتلا وغه شام ته جلا وطن یعنی دونه بدترین شی دی چې اسلام کې چې کله غیر مسلم سره معاهده یو ما تحت علاقی وي پای بم پابندي سود ونه کوي سودی نظام د معاشیت د پاره تبعی ده نو د سودی نظام تذکره وکړه او د انسدادی سود د پاره قانون مداینت ذکر کا دا قانون مداینت نه ده یا ایو الذین امنوا اذا تداینتم بدین الى جل مسمن فاكتبوه دا سره انسداد سود سودی نظام ختمولو لپاره سپکار مداینت احکام پیش دا ولی دا سود ته چې کله ضرورت نو خلک څه کوي بیا سود ضرورت کله پیخي دا دا هغه وخت کې دا بدا سیوا قرض و پخوا ورکړې کېده بل به قرض ورک بلا سود خو بیا بداوا چې هغه قرضدار به قرض خواله په وخت باندې قرض نه ورکاو ټال مټول وکاو نو دی دا طریقه روي سرا شوي سپیو کا ها سود په واچا چې په دې پیسې غوګټه راځي کنه کلیټ کیږي نو قران دلته آیت مداینت کې د سود انسداد د پاروي ظالمانو د قرض کې ټال مټول مکوي لیکلو کې بر وخت ورکه چې سود ته ضرورت نه راځي سود خو دې وجه پیدا شو بر وخت سکا ورکا چاغه پیسو دولت والا سود ته مجبور نشي انسدادي سود یو یو داو ک معاملات د قرضي لیکلو کې بر وخت ورکه گواهان پیش کې چې د مال غصب نشي به وخت ني بر وخت شي الی اجلم مسم سود اصل دینه شروع شوی چې قرضدار تخپل قرض په وخت نه ملاوي ده نو ویزه زب په کې دا کار وکم نو به پیسې واچوم بزب آمدن به راځي نو د انسدادي سود د پاره آیت دا مداینت او اسلام دین علاوه نور کارونه مکړل د سود متبادل پیش کړ پته ده اسه به یو وای ها ها تا ګورا دا به سلام خیال دی کنه دا به سلام چې کوم راوستې شو به استثناء چې کوم شریعت اجازه ورک د انسدادي سود د پاره ولی ادا سره مثلا زمیدار دی د زمیدار فلال پیسو ته ضرورتو ناغه چې پیسې راغسته نو چانه په قرض راغسته بوله په سود ورکولې لکه د پاکستان بانکونو کې کم چې دا زری بانکونه دي کنه زری بانکونه دا زری بانکونه زمیدار او تا په سود باندې پیسې ورکړي هغه د ضرورت ته ځان له ټریکټر علی ځان له کولبا علی یو شی بل شی پیسې وسرشتنه نو زمیدارو ته دا زرعي بانکونه ني دی پیسې ورکی سود به بیالي دا پیسو ته ضرورت ته شریعت څه چلو کو او نه دا سم کوي کنه وګوره د دم ضرورت ته او ستام ضرورت ته ستا به میاش دو میاش بعد غله پکاري اغله زمیدار سره ده او اوس په لحال زمیدار د څه ضرورت ده د پیسو ضرورت ده سود نه د بشکولو د پاره تا ته وي ته پیسې مخ کې ورکا به سلام ان شرطونو سره او میاش یا پلان کی تاریخ وتاله غله در کی ادواړو کاروش نو دا به سلام دارنګ استثناء شوا استثناء ستوي به استثناء اډر باندې شی ورکول دکاندار دی یو زمیدار خو نه کنه دکاندار دی د دکاندار پیسو ته مخکې ضرورت دی نو بیا سود کوي نو شریعت ویزا مثلا موچی دی او ته ته سپلای په جوړه ناغه موچی لمخ کې پیسې ورکا طالب میاشنی او بعد چپلې درکې سپلای بدله جوړی کی په اډر باندې نو ګوره دا مخ کې پیسې سلام کې او استثناء کې سره په انسدادي سود دی راشمیر کې اول خو سو ضرورت خلافت دویم فرایز منصبی د خلافت س یو حفاظت توحید دویم بیا فرایز دا ماوینینو دا خلافت او ورسره د زمن کې ورسره اقسام د معاونینو مش فرایض سری استحکام د خلافت خو اقسام سری یو اهل سروت یو بل اهل علم دی نو د په زمن کې بس راغی سلورو شو نو پینځمز اهل شورا د خلافت تعلق بالله دا کم خلیفہ سره معاونین دی شورا دا نو هغه شورا والا خلق بسنګي چې خلافت چلی د ملک نظام چلی نو لنډه دا چې تعلق بالله د دې الله سره تعلق کله چې اهل شورا د خلافت او د حکومت او د تنظیم او د ادارو د اهل شورا الله سره تعلق لري نو په دې باندې با ترقی راځي په دې باندې با بچاو راځي په دې باندې با کامیابی راځي او که چرته تعلق بالله نو نو بس بیا با الله دې بیا د ملکم ملشي او د تحریک او ادارې دې ملشي تعلق بالله بس روحانیت وي دا نه چې اوچ سیاسی وزیر او مشیر دی اوچ مونږ او داس نه پیژنې الله سره دا الله بس امداد وسره شامل حج دا رنگ اداره ده د ادارې ذمہ داران الله سره تعلق نه ساتي سبه اداره کامیاب شي دارنګ د دا تنظیم ذمہ داران الله سره تعلق نه ساتي تعلق بالله نشته کامیابی ناراضي اشاره دې ته چې دا حکومت او عہده چې دا غوریات ساته دا امانت ته حقيقي حکمران څوک دی حاکم الله دا ذهن ولا جوړي تعلق بالله اصل خلیفہ صاحب صدر وزیر اعظم صاحب امیر صاحب او دارنګ د ادارې مشر صاحب اسنه ستا خیال دی جوړه زه حکمران مرسه زما دی نه دا وحدا دا ذمہ داری دا دراصل امانت او حاکم اعلی اصل کې الله ته خو کینول شوی ارزی اصل حکمرانی دا الله دا نو دا حکومت او نظام چې حاکمیت الله دا الله شو نو دا به د الله د حکم مطابق چلی او ستا باغ الله سره تعلقي تب صرف ځان دا عہده ذمہ داری او حکومت به یو امانت غني دا الله دا طرف نو حقيقي حاکم اعلی به الله یو خبره دویمه خبره ورپسې وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ دویم سره محاسبه احساس محاسبه حکومت ذمہ داران د ادارې د تنظیم تحریک ای سر به احساس سوي محاسبه ان تبدو ما فی انفسکم وتخفوه یحاسب چې ما سره محاسبه کیږي د دې ارسو مان ته پوس کیږي اخرت کې فکر اخرت او محاسبه دا بای ځکه کله چې دا ني نو د د ارس خپل ذاتی غنی نو وانه دانه ارس شروع شي نو دا ملک د قوم دارنګ د دا ادارې دارنګ د دا تحریک پیسې بیا سګنی خپل جیب کې چي مزه پکې د حکمرانان مشرانو د حالات دي ولې د سره احساس محاسبه نشته د آخرت هم نشته او د دنیا هم نشته نو دنیا کې هم محاسبه ای دیو جنا زمون په اسلام شریعت کې باقاعده عمر رضی الله تعالی عنہ یو دیوان جوړ کړو یعنی یو شعبه جوړ کړو هغه ته به سوي ها حسبه به ویل کې حسبا حسبا من حساب د افسرانو سره حساب ایمانه به ګرځول ګور افسر س وی آی پی زندگی خو نه تیری پروتوکول خزان لنه نه جوړ کړي د عمر زلان دور یو صحابي دی غالبا عمر بن العاصو غالبا زین امیر دی خو هغه ځان لا داسې د کچا کمرې په ځای داسې بالاخانه جوړه کړې او کمره بر چت باندې عمر زین ته چوي چې وی وی دی ورغه دا سکه شای حکومت شای زندگی به تیرې او غرزوا ای په او غرزو ما حسابا امنه کې وی آی پی جون باندې تیرې پروتوکول والا جون بنی نو حزبه جوړه کړې و نو دا سره د محاسبه تصور چې دی دنیا کې محاسبه اولتم عمر بن عبد العزيز راغې ناغه د محاسبه محاسبه نه احتساب نن سبا څه د احتساب د احتساب د پاره هغه نظام جوړ ک خو سه احتساب کړو نن سبا زمو حکمرانان احتساب کوي مشران کوي خو بل سره کوي بل سره کوي کنه خپل ځان احتساب ته نه پیش کوي او آی دا پار کله نیب جوړ کړو کله دا بری حساب وکاله کتا حساب هم کول غواړي ها محتمم صاحب دې حساب کوي خپل حساب نه ورک نه تحریک تنظیم مشر بل نه حساب غواړي خپل حساب نه وړي حکمران ها بل حساب کوي خپل نه ور کوي نه عمر بن عبد العزيز حالات سي نو چراغه خلیفہ راشد دی ناغه فارموله د احتساب سوا فارموله اوله دا ټولو نه اول ځان د شوروک چې څنګه خلیفہ شو نو د شاهزادګۍ والا کومه زندگی چې ختم حالانکه د ډېر عجیب جنو عجیب نوجوانو عمر بن عبد العزيز چې وي په کوم لار تیر شو کنه نو داسې قیمتي خوشبو ویلا ګوله چې خلکو ته پته لګیدا چې عمر بن عبد العزيز په دې لار تیر شوی داسې شاهانه زندگی و ځکه د شاهي خاندان الک دی کنه نوجوان دی او کله چې خلیفہ شو نو خپل هغه وی آی پی زندگی ختمه اعلان یو کباس کچا کور قیمتي اس ختم قیمتي اترونه بند خزه ته ویراش دا تا سره دا سونا دا دا جامه کپڑا دا سامانونه دا تعالی پلا رور کړی دي کنه خدای ذاتینو دغه د بیت المال دا خزانه نه کړی دي که خزمه او جون تیرې نو مار سپرې خو تمم پرې دی هم نره خزوا اي بالکل ار سیتی اوچت کړ بیت المال ته خزینه شورو چرته نه ځان نه دا فارموله و د احتساب دویم کار دا وکړه چې بیا د وصوله بوج وصولی نه د وصولی وصوله بوج په غټو واچو شورې بیا په غټو وکړه نو چې سونه عزیزان تربوران شاهزادګان وته ټول راش شورې کړي شابه تا سره دا ورکا تا سره دا ورکا خلیفہ اوس خو چون نشو کوله حکومت غل راغی لاس تمام وزیرانو مشرانو نار سواغشت په خپل خاندان شروع او دقه احتساب د د شهادت سبب هم شو د دوه کال حکومت کړي سره پاس دقه خپل ولا زهر ور کړو شهید ک هیوی مونږ خیر سواغشت دا څه کوي نو یو ځان او بیا دغه نه بعد غټو خلکو باندې بوج زمو ملکی سي بوج بچا راځي په غټو پاکستان معاشي حالات بد نه بدتر دي ټول زور پچا دی په عوامو بیلونه یو په لس چنده ارس اشیا ټیکس په ورچا و په لس چند زور ټول د عوامو نو کم چې سرمایدار غټ خلک دی وانی دانی کړی دی دینه نه راړي چې راوړي دا حالات خو ساو زلا سره جوړ شوی هغه مغه سنوا شریف او زرداری صدر او وزیر اعظم نه نه نه مغه سم ځای کوي پغټو نه چي بچا چي عوام تباہ برباد هغه بوج ټول پغټو واچ عوام پرې خول معاشي حالات خراب شي ویروړې د مالو دور ټوله خزانه کې واچ اوس به معاشي نظام صحیح شي او درې مې دا کار وکړ چې په عوامو باندې کم ټیکسونه وکنه ظالمانه ختم ټیکسونه ختم ځکه حکومت حکمران څه کوي کله چې د عیاش شي مشر چې کله عیاش شي او د قوم ملک خزانه قومي مال اجتماعي مال لوټاول شروع کی نو اوس چې د کله لوټاول کین نو الته خو ته ضرورت یې غ نظام بم چلول غواړي نو د نظام چلول اشه د کورته یوړو مزه په وکړي خرمسته وکړي او د نظام چلول لپاره وساسو نزور وبس چا به چاندر وړه د چاندې لوډ بزیاچ د ټیکسونو لوډ بزیاچ دای ناغه دا شی لري دا د د درې خبرې وي فارموله د احتساب نو دا دویمه خبره سوي احتساب بي او راځي ورپسې بل سره ان تبدوش درېمه خبره د اهلی شورا د پاره تعلق ما الله اغا دا الفاظ چې دې روک شي مونږ توجه بل خواشي دا و ان تبدو ما فی انفسکم یو او او تخفوه او تخفو مطلب چې ظاهر خو به احتساب وی وی خو ک نیتونو کم نقصان او فتور او کمی راغې د دې بم د سری حسابي نو څه مطلب څلورمه خبره چې اهل شورا او ذمہ دار خلک د خپل نیتونه سم کی نیت به سمه تبا د ادارې سره د ملک سره د تحریک سره سه وفادار او مخلص اسنه چې دن زړه کې یو سی او بار بل سی نیتونه سمول غواړ نیت به صحیح اخلاص به نیت به صحیح وفاداری به دا پنځه خبرې د اهل شورا د تعلق بالله په دې باندې سوره بقره الحمدلله سر ته ورسېده سبب سورته کهف شروع کو ځکه زموږ اصل د دې کال حصہ کم ده اخیری پینځلس او چې بقره نی ویل نو مخکې په پویدای نه نو زموږ لکه د دې کال د دورې اصل سبق به سبا شروع کیږي سوره کهف ها صحیح شو ولو قولی ها دا داسې دی 11 پورې تفریو کې نو بیا درس کو نن دا واخو لګید ما چې صورت ختم شي